بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء صدق الله العظيم ورونو دا دی سعادت د نیکبختۍ ځای دی چې رب العالمین تاسو غوندې ځوانان رب العالمین د فتنو په دې زمانه کې د مشکلاتو په دې زمانه کې د قسمه قسم مصروفیتونو په دې زمانه کې د مادي ګرایي او له دنیا سره د مینې او د محبت په زمانه کې داسې یو عظیم عبادت ته په خپل فضل و کرم باندې راوېستلی دی چې د عبادت حیثیت په اسلام کې تر ټولو عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ خودلې دی وذروه سنام الاسلام الجهاد په اسلام کې تر ټولو لوړه مرتبه لوړ ځای هغه جهاد دی دا دی الله تعالی محض فضل وبولي دا دی الله تعالی خاصه لورینه وبولئ چې د مشکلاتو په دې زمانه کې د مصروفیتونو په دې زمانه کې په دنیا او په نعمتونو سره د زغاستې په دې زمانه کې الله تاسو د جبهه خواته د جهاد خواته د اعداد خواته د جهادي تربیت خواته الله را سوق کړی استي الله توفیق درکړی ده دا دی الله محض فضل دی د دې لپاره چې د الله تعالی د دې فضل او د دې کرم شکریم ادا کړي راځي چې دغه لار په ټینګ ونیسو د دې لارې په ضرورتونو باندې ځان پوي کو د دې لارې تقاضا وي و پیژنو او په دې لار باندې پرانو سترګو لاړ شو آگاهانه په داسې ترتیب چې هم خپل دوست ورکې وپیژنو هم خپل دښمن ورکې وپیژنو هم له دوست سره د دوستۍ طریقه ورکې وپیژنو هم له دښمن سره د دښمنۍ طریقه ورکې وپیژنو ځکه چې دښمن په بیلابیلو لارو له موږ سره دښمني کوي دښمن یوازې د توپ او ټانګ او بم او باروت له لارې دښمني نه را سره کوي له نظامی لارې هم دښمني را سره کوي له فرهنګي لارې هم دښمني را سره کوي له تعلیمي لارې هم دښمني را سره کوي له اقتصادي لارې هم دښمني را سره کوي له اخلاقي او رواني روحي لارې هم دښمني را سره کوي او اصلي مقصد یې څه شی ده اصلي مقصد ما د تاسو خدمت کې د قران کریم د آیتونو درې ټوټې د بیلابیلو ځایونو د تاسو خدمت کې تلاوت کړې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسیدلی عمر خلک یاستئ په عربي قواعد باندې یو څه ناڅه پوه یاستئ د لن کلمه په عربي کې درې مفهومه افاده کوي په دې آیت شریف کې چې راغلی ده ولن ترضا په دې کې درې مفهومه دي دا یو ټکی کې درې معناوې پرتې دي الله تعالی دا نه دی فرمایلی چې ولا يرضى عنك اليهود ولا النصارى لا یې نه ده ویل لن یې ویلی ځکه په دې لن کې درې داسې مفاهیم دي چې هغه په دغه موضوع باندې ټینګار کوي دا موضوع خبر جسته کوي په قوي شکل یې تاسې ذهنونه ته رسوي د مسلمانانو ذهنونه ته رسوي یو معنا ورکې دا ده چې نفي ده نفي نفي دې ته وایي چې نه دا کار نه کیږي نه راضي کیږي ولن ترضى نفي نه نمشه نمیکنن د نه مفهوم پکې ده دا یو دویم مفهوم په دې کې د تأکید مفهوم ده تأکید په دې معنی چې په قطعي ډول باندې دوی ناراضي کیږي په یقیني ډول دوی نه راضي کیږي دا څه د اټکل او د ګمان خبره نه ده طی شده یقیني سل فیصد خبره ده په دې کې احتمال نشته ده دا یقیني خبره ده شک ته ځای پکې نه ده پاتې دویم مفهوم ورکې تأکید دی د لن په ټکی کې او دریم مفهوم ورکې تأبید دی تأبید یعنی ابدا تل تر تله د تل د پاره دا څنګه چې کله بدن راځي چې کله بدن راځي نه په قطعي ډول به د ټول عمر د پاره د تاسو نه ناراضي کیږي د کافرانو نه برازي کې نه ټکی دی خبره کې شک نه پاتې ته شو دا او یقیني خبره ده حتمی خبره ده څوک دې په دې کې شک نه کوي ځکه الله لن ټکی افاده کړی دا او په لن کې د تاکید معنا پرته ده ځکه خو الله لا نه ده پکې ویلی لن ویلی ده د لن معنا تر لا ډیره قوي ده لکه هغه انګریزي کې چې یو نات ده یا نو ده او بل نیور ده هیڅ کله نه په قطعي ډول او بل دا چې د یو خاص زمانه د پاره نه بلکې په دایمي شکل به دوی له تاسو سره په دښمنۍ کې تاسو نه برازي نه تاسو نه به ناراضي څوک اليهود يهودان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او نه نصرانيان د شزان ته عیسایان وای دوی به تاسو ناراضي نه وي ترڅو به راضي نه وي چې راځي نه وي جنگ به در سره کوي جګړې به در سره کوي فشارونه به در باندې واردوي اقتصادي بندیزونه به در باندې لګوي تاسو به بیلاری کوي لدین نه به مباسي قسمه قسم دښمنۍ به در سره کوي قسمه قسم په هر طریقه چې لوسه کیږي د تاسو سره به دښمني کوي تر څو وخته حتی تتبع ملتهم تر دې چې ای پیغمبره ته د دوی په ملت پسې روان شي د دوی په ملت پسې روان شي د دوی ملت ومني ګوري په دې آیت شریف کې یو ټکی د حتی ټکی راغلی او د حتی ټکی په عربي کې وایي چې دا د غایې یا دغه هدف د اخر نښې پورې د دې لپاره افاده کیږي یعنی تر دغه وخت نه راضي کیږي که دغه کار وشو نه بیا اخو ته دوی تاسو نه راضي کیږي بیا جوړه در سره کوي بیا دښمنی د سر نه کوي بیا تاسو خپل دوستان بولی دوی بیا د تاسو دوستان ځان غني تاسو خپل دوستان غني مشترک برنامه به در سره اجرا کوي مشترک تمرینونه به در سره کوي مشترک پالیسي در سره جوړي مشترک بلاکونه سیاسي او اقتصادي بلاکونه در سره جوړي مشترک منهجونه او نصابونه به در سره جوړي مشترک سیاستونه در سره تعقیبوي دا کله دا چې د حتی نه تاسو ورواړوي ولن ترضى هیڅ کله به په قطعي ډول راضي نشي لتانا اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اليهود يهودان ولا النصارى او نه نصرانيان حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې دوی ته پیروي ونه کوي د دوی د ملت که کله د دوی د ملت پیروي وکوله نو بیا به جنګ نه سوله به در سره نو مقصد د آیت موږ ته شرحي اساسي مقصد هغه ده چې د دوی دا ټول جنگ د جګړه یې د مصارف یې د تخت و تاز یې د لشکرکشي یې د فشارونه یې د تبلیغات یې د د رادیوګانو اخبارونو د مجلو د نظامونو د حکومتونو د مختلف قسم قسم برنامه دا ټول دي د څه لپاره د دې لپاره چې موږ واړوي له خپل دین نه او د دوی د دین د منلو لپاره چې موږ د دوی دین ومنو نو اصلي هدف دی د مسلمان له دین نه اړول او د دوی په ملت یې ور روانول د دې لپاره د جګړې ټولې وسیله دي د دې لپاره جګړې ټولې وسیله دي د دې کار لپاره اصلي هدف دا دی چې مسلمان واړی له دین نه اخوات مسلمان چې له دین نه واړ به مسلمان د خلاف نه جنگي مسلمان به خپل مال د دین نه درېغ کوي مسلمان به خپل وطن کې د خپل عقاب بولی خپل استاد بولی خپل رهبر بولی خپل شریک بولی خپل رور دوست بولی لکه دا اوس چې کافرانو ته د منګه دوستان دي د منګه ملګری دي د منګه ملاتړي دي په بل آیت شریف کې رب العالمین همدې ته ورته مفهوم په نور الفاظ باندې بیانوي الله فرمایي په قران کریم کې ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به وي دوی کافران چې جګړه به کوي له تاسو سره قتال به کوي له تاسو سره ګوري بیا د همیشه ټکی راغلی ولا یزالون همیشه به وي دوی یقاتلونکم تاسو سره به جګړه کوي حتى يردوكم عن دينكم تر هغه به تاسو سره په جګړه او په مخالفت او په جنجالونو په فشارونو او په ناراضي په دې کې به مستمر در سره چلیږي دایمي حتی یردوکم تر دې چې تاسو مرتد کی تاسو واړوي عن دینکم د تاسو له خپل دین نه ان استطاعوا کچیر دوی دا کار وکولای شي علما حضرات وایي چې په دغه د لا یزالون په ټکی کې خپل د د لا یزال تعبیر یا دغه صيغه یا دغه فعل چې کله استعمالیږي افاده کیږي نو په دې کې د تجدد استمراری معنا پرته ده تجدد استمراری دې ته وایي چې کار به وي مستمر او دایمي لکه د دې آیت کې چې د قتال ذکر شو دلته فعل پکې څه دی قتال ده ولا يزالون يقاتلونكم همیشه به وي دوی له تاسو سره چې جګړه به کوي تاسو سره همیشه به له تاسو سره په جګړه کې وي قتال به وي همیشه جنگ به وي همیشه خو دا به نوی کېږي په مستمر شکل به نوی نوی کېږي کله به په یو شکل کې وي کله په بل شکل کله به عسکري جنگ وي کله به سیاسي جنگ وي کله به اقتصادي جنگ وي کله به فکری جنگ وي کله به فرهنګي جنگ وي کله به تعلیمي جنگ وي د مختلفو شکلونو باندې به دا جنگ وي د تاسو له دښمنۍ به لاس نه اړي لاس به نه اخلي حتی يردوکم تر هغه به دا جنگ روان وي روان وي روان تر څو چې تاسو د دوی دین ونه منئ تاسو د خپل دین نه وانه ډوي عن دینکم ان استطاعوا کچیر دوی دا کار وکولای شي نو دا آیت شریف هم موږ ته اصلي هدف راخی د کافرانو چې د کافرانو جګړې ټولې دي د دې لپاره چې هغه موږ خپل دین نه واړي چې له دین نه واړو موږ خدا نه خسته له دین نه واړول بیا خو موږ دوی سره دښمنی نه کوو بیا خو دوی دوستان غنو بیا خو خپل ارث دې ته په اختیار ورکو همدغه د دوی مقصد ده دوی به چې یو وارې په فکری لحاظ په رواني روحي لحاظ په اخلاقي لحاظ په دین باندې د اسلام په دین باندې لټینګ درېدل واړه وه چې سست شو نور بیا داسې موږ ګوسفند خیل دي دا بیا موږ خپل پیاوي چې په رقم وپول سره رقم حلال کړ سره رقم له پوسته کړ سره رقم ته سره رقم وخوړل نور بیا د من کیږي خو یوازې د دې په دین باندې لټینګ درېدل نه واړوي په بل آیت شریف کې چې ما تاسو په خدمت کې تلاوت کړ رب العالمین فرمایي ودو دا کافران او دا منافقان دوی دوست غني لو تکفرون لو تکفرون چې کاش کې تاسو هم کافران شئ کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي فتكونون سواء ټول به یو شی شي تاسو به ټول یو شی شي دا ټکی اوس عین مفهوم عین معنا عین عقیده په نور الفاظ باندې مسلسل لګیا دی وایي وایي راځي چې ټول په نړیوالو قوانینو سره متفق شو یعنی فرق به نه وي فتكونون سوا ټول به شي نړیواله ټولنه کې سره راټول شو نړیوال اخلاق غوړه کو نړیوالو کنونسیونونو کې سره شریکان شو په ملل متحد کې سره یو شی شو په اخلاق کې سره یو شی شو په لباس کې سره یو شی شو تعلیمي نصابونه کې هم فرق نه د ژوند په معیارونو کې هم فرق نه فکر او نظر او مفاهیم کې هم فرق نه ټول یو ډول دیموکراسي ومنو ټول یو ډول ازاديګرایي او لیبرالیزم دا ومنو د دوی په معنا ازاديګرایي ټول یو ډول نظام غوړه کو ټول یو ډول فیصله ته غاړه کیږدو تاسو ځان موږ نه بیلوي بیل لار مې اختیار وایي دا موږ چې څه درته وایي دا ومنئ بیا به تاسو د موږ ترمنځ فرق نه یو ډول حقوق به یو ډول مساوات به وي مساوات مساوات ناری ډیری وهي دا ټول همدغه معنا ده چې قران کریم فرمایي فتكونون سواء دوی په ژبه فرمایي چې بیا به تاسو ټول سره یو برابر شئ نو کافران غواړي چې موږ تاسو کافران کی له دین نم واړی او د دوی غوندې کی بیا به سره برابر شو د دغه هدف لپاره چې دوی مسلمانان له اسلامه اړي او خپل دین ته خپل طریقې ته یې ور اړوي بیلا بیل لارې چاري بیلا بیل وسایل د تاریخ په وګړو کې استعمال کړي دي او لای استعمالي یو بل خبره ته تاسو پام در اړوم هغه دا چې دغه کار د له دین نه اړول او د دوی په لار باندې د دین نه وختل او د دوی په لار باندې تلل یا د دوی له لوري مسلمانان له دین نه اړول او په خپل لار باندې وروستل دا د الله تعالی په تله کې د الله په نزد له قتل او له وژنې نه ډېره زیاته ده قران کریم کې وی حادثه ته اشاره شوې ده صحابه کرامو نه د په اشتباه اشتباهي ډول په سهو سره په اشهر الحرم کې ورنه قتل شوی و چیرته حرام میاشتو کې اشهر الحرم په دې کې ورنه قتل شوی و او په هغه کې باید جنگ او جګړه ونه شي هغه وخت کې اوس خدا حکم نشته مسلمانان داس فکر کاوه چې لاغه میاشت نه د بره شوې د تیرې میاشت اخري ده هغه قتل بیا په شهر الحرم کې شوی شهر حرام کې نو بیا به مسلمانانو ته پیغور ورکاوه چې تاسو څنګه مسلمانان اسئ چې د خپل قران د حکم د خپل دین د حکم د شهر الحرم چې الله هغه میاشت محترمه ګرځولې جنگ یې پکې بند کړي په هغه کې تاسو لګیا سي جنگونه کوي قتلونه کوي مسلمانانو ته به پیغور ورکاو توجیه یاستئ کنه کافرانو به مسلمانانو ته پیغور ورکاو ملامتي به ور باندې اچوله نو بیا رب العالمین په خپل دې موضوع فیصله وکوله د مسلمانانو نه دفاع وکوله الله تعالی فرمایي ورته والفتنه اکبر من القتل ای کافرانو تاسو چې کوم کار روان کړی کوم فتنه په لار اچولې چې مؤمنان له دین نه اړوي په مکه کې هغه خلک چې مؤمنان دي په غوي فشارونه راولي هغه وجني هغه تړي هغه بندوي زندانونو کې اچوي پر سیګانو باندې تړي په ګرم شګو کې راکاږي په خېټه تیږي ور اړوي مجبوروي لوګه ور باندې تیروي فشارونه ډول ډول باندې راولي چې لدین نه واوړي په فتنه کې اچوي دا کار ډیر لوی ده د څه شي نه من القتل د قتل فتنه دلته مفسرین چې د آیت شریف تفسیرین وایي چې د کافرانو لخوا د مسلمانانو لدین نه اړول دا فتنه وه او د مسلمانانو په لاس باندې اشتباها د کافرانو وژل کېدل د قتل وو خلکو ته خو قتل مهم ښکاری خطرناک ښکاری لوی ښکاری خو الله ته لوی څه شي ښکاری فتنه والفتنه فتنه اکبر من القتل دوی اوس دغه فتنه د مسلمانانو له دین نه اړول دا په دونه لوی پیمانه باندې شروع کړي چې ټوله دنیا یې ورکه هغې کې رانیولې ده د راډیو له لارې د تلویزیون له لارې د نصاب له لارې د تعلیم او تربیې له لارې د سپورت له لارې د کرکټ له لارې د د د تلویزیون له لارې د انټرنیټ له لارې د سټلایټ له لارې د هیڅ کور محفوظ نه ده تنه د هر چا کور ته دننه ورزي د انټرنیټ لارې ورزي د تلویزیون لارې ورزي د اخبار لارې ورزي د مجلې لارې ورزي د ټلیفون لارې ورزي له هرې لارې نه د دوی پیغام او له دین نه د اړولو د لارې چارې د طریقې د د مسلمان کور ته ورسیږي الله دې کار ته ډېر لوی لوی فتنه ویل دا د قتل نه هم زیات ګڼلای ده نو اصلي هدف د کافرانو دا ده چې مسلمانان له دین نه واړوي د دې کار لپاره دوی کله جنگونه کړي کله بیا اقتصادي وسایل په کار اچول دي کله فکری او فرهنګي او تعلیمي وسایل په کار اچول دي کله بیا سیاسي وسایل په کار اچول نظامونه په موږ مسلط کړي دي احزاب په موږ مسلط کړي دي د سپارټي او ډلې په موږ مسلط کړي دي چې د دوی لپاره د موږ لاس په خې تړي حکومت کوي په موږ باندې خو د دوی لپاره مال او پیسې او بانک او دولت باندې مسلط شي خو استعمالوي د دوی لپاره قسمه قسم وسایل په کار اچولې دي نتیجه یې دا راوتلې ده د دغو وسایلو د کارولو د دغو بیلابیلو طریقو د په کار اچولو چې نن ګورو په اسلامي نړۍ کې په میلیونونو بلکې په سلګونو میلیونه انسانان نن د دوی مسلمانان د دوی په صف کې ولاړ دي نن په دنیا کې تاسو داس یو حکومت لیدلای د شرط چې د مجاهدینو ترڅنګ دی ودرېږي په اسلامي نړۍ کې نه چیرته هم داسې یو لوی پارټي یو خو د مجاهدینو خپل تشکیلات دي چیرته هم داسې یو لوی پارټي ولو چې ځان ته اسلامي پارټي وایي داسې مې لیدلې چې هغه د پخکاره په نره د جهاد او د مجاهدینو تر څنګ ودرېږي نه چیرته کوم نصاب د مکتب د پوهنتون یا د یو بل تعلیمي درسګاه لیدل چې پکې د جهاد تدریب د جهاد تعلیم د جهاد فکر او نظر مسلمانانو ته ورکړ شي نه نن مسلمانان پوزونه لري په لکونو په میلیونونو پوزونه لري خو دا پوزونه له اسلام نه دفاع کوي کدي دوی په تړونونو کې شامل دي د دوی په تړونونو کې شامل دي نن مسلمانان په میلیونونو میله وسله لري ټانګونه لري تیاری لري توپونه لري کشتۍ لري قسمه قسم غټي وړي وسلې لري خو د دغه وسلو خلې د کفارو سینې ته متوجي دي که د مسلمانانو خلې ته د مسلمانانو سینې ته متوجي دي دغه پوزونو باندې په دغه عسکرو باندې په دغه وسایلو باندې پیسې د مخ د من یعنی د مسلمانانو مصرفيږي کله دوی مصرفيږي د من مصرفيږي بیا استعماليږي د چا د ګټې لپاره د کافرانو د ګټې لپاره ولی د کافرانو د مسلمانانو ذهنونه ور اړولې دي هغه فتن اک فتنه اکبر کې واقع کړی دي مسلمانان نن مسلمانان تعلیم او تربیه مکتب پوهنتون نصاب انسټیټیوټ معهد تعلیف ترجمه تعلیمي تشکیلات تعلیم او تربیه وزارت د ارڅ لري کنه لري ها لري په دې نصابونو کې مفاهیم د موږ خپل دي که د دوی دي د دوی دي د موږ یو یو لفظ دی نه داسې په نوسي باندې رانیسي له غورځوي د جهاد لفظ پکې نه پرېږدي د هجرت لفظ پکې نه پرېږدي د ولا برا لفظ پکې نه پرېږدي د عقیدې لفظ پکې نه پرېږدي د اسلام لفظ پکې نه پرېږدي د ازادۍ لفظ پکې نه پرېږدي د غیرت لفظ پکې نه پرېږدي امریکایان چې راغلي افغانستان ته درې ځلې د افغانستان تعلیمي نصاب بدل ک او هر ځلې اسلامي شانت نه وېسته او غربي یا د غربګرایي مفاهیم دای پکې ورواچول توجیه سي دی خواته کنه د تعلیم او د تربیه د تعلیم او د تربیه تقاضا خدا د چسونه مکتبونه ډیریږي څونه پوهنتونونه ډیریږي څونه شاګردان ډیریږي څونه کتاب ډیریږي په امه اندازه د خلک الله ته نږدې شي د علم خو تقاضا هم ده کنه خو په اسلامي ممالکو کې چې څونه مکتب کتاب پوهنتون درس تحقیق کتابخانه اخبار مجله رادیو سټلایټ دا چې څونه ډیریږي خلک اسلام ته ورنږدې کیږي کله اسلام لري کیږي لري کیږي چې کله دا شان نو مسلمانان په اسلام ټینګ و خو چې کله دا شان راغلل او ډیر شول مسلمانان له اسلام نه لري کیږي تاسو وګورئ چې څوک په مکاتبو په انتونونو او په دولتي درسګاو یا په هغه نصابونو باندې روزل کیږي چې د حکومتونو لخوا دي هغه اسلام ته ډیر نږدې دي که غرب ګرایي ته ډیر نږدې له لباس نیولې تر افکار پورې تر اخلاق پورې تر عادت او تر عقاید پورې ارڅي غربي دي اسلام ورته یو پردیش شی دی ول موډل لیدل شي ښکاری یو تاریخي اثر ورته ښکاری چې کوو قدر وشو د یو تاریخي اثر په حیث د ژوند د ولایحې په حیث د ژوند د نظام په حیث نه ورته ګوري د ژوند قانون د ژوند لایحه له غربه غواړي ایا اقبال علامه اقبال په یو شعر کې وایي کنه چې از فرنګي می خرد لا تو منات مؤمن اندیشه کو تو منات له فرنګي نه بل لا تو منات اخلي هغه د بوتانو د هغه نظریاتو دغه د نظریاتو باندې به د سټینګ ولاړی لکه قریش کفار چې او دغه زمانه د عربو کفار چې د لات او منات په عبادت باندې ټینګ ولاړو اسلام نه بتیری از فرنگی می خرد لات او منات مؤمنو اندیشه او سو منات ځان ته مؤمن وای خو بیا به نظریات او فکر اندیشه به د سومنات وي د دندوانو ځان ته مؤمن وای فکر او نظر به دي سومنات د هندوی دی انګريز به د دې زمانه هبل د هبل او د بوتو د مناتو د لاتو د دې عبادت وکي اسلام ورته له موډل ویدل شي ښکاري بل ګوري مسلمانان اقتصاد لري کنه لري بانکونه لري کنه لري پیسې لري کنه لري زیر زمين خزانه لري کنه لري سره زمين خزانه لري کنه لري شرکتونه لري کنه لري خو دغه ټول اقتصادي نظام یو دغه د اقتصاد ګټي د مسلمانانو ته متوجي دي او که ګټي غرب ته روان دي مسلمانان سره د دې چې په خپل ملکونو کې دي په خپل هیوادونو کې دي په خپل خاور باندې دي ورځ په ورځ غریبيږي خو ورځ په ورځ د مال او متاع بل خواته روانه ده ځکه د اقتصادي نظام دي کافرانو او د دې کافرانو غلامان چې په اسلامي نړۍ باندې مسلط دي داسې جوړ کړی چې د مسلمانانو ته دی ګټه ونه رسیږي د اقتصاد ګټه دی غرب ته رسیږي مسلمان دی وګي وي مسلمان دی تګي وي خو د مسلمان مال دی د مسلمان اقتصاد دی د مسلمان ګټه دی د غرب بانکونو ته رواني د غرب شرکتونو ته ټیکې ورکړي د غرب شرکتونه د راځي د مسلمانانو په اقتصادي ژوند مسلط کیږي ولی ځکه دوی دلته یو نسل داسې روزلای ده او بیا هغه په دې ملکونو باندې مسلط کړی ده چې هغه د دوی لپاره کار کوي د اسلام د مسلمانانو لپاره کار نه کوي د دوی لپاره کار کوي هغه د حتی نه ور اړولې دي حتی تتبع ملتهم د ملت پر رابطه باندې یو ټکی علما حضرات یادې په قرآن کریم کې د ملت ټکی یاد شوی ده حتی تتبع ملتهم وی الله تعالی دا نه دی ویلي چې حتی تتبع دینهم ځکه که الله تعالی د دین ټکی فرمایلی وای قرآن خو معجز کتاب دی د هرې زمانې لپاره تازه دی که د دین ټکی ویلی چې حتی تتبع دینهم نو یو چا به بیا دا اعتراض کاوه چې دوی خو خپل دین خپل نه مني خپل له مسیحیت نه اوختي دي سیکولریزم خواته دي خو متوجه یاستئ خپل له يهودیت نه اوختي دي لیبرالیزم او دیموکراسي خواته دوی خپل دین خپل نه مني خپل عبادت خپل نه کوي نو تا به څه وروبولي ورته یا به دوی ویل چې نو خپل دین خپل راته هغه ښکاری به خوند ښکاری خپل راته به به محتوا او به دلیل ښکاری نو تا به څور تر وبولو نن ورځ په غرب کې و نه وی فیصد انسانان ځان ته مسیحیان په مسیحیت باور نه لري ځان ته يهودان په يهودیت باور نه لري بس یوازې داسې حیواني ژوند تیري به د دین چې دینی التزامات او قید وبند ومني نو بیا به اعتراض واردېده چې ګوري قران کریم کې خو الله فرمایلی دی چې کې د دین ټکی راوړی وي حتی تتبع دینهم نو به چې دوی خپل دین نه مني خپل نو پتا به څه مانی دلته رب العالمین د ملت ټکی افاده کړي یاد کړي دی او د ملت معنا دا ده په ټولو قوامیسو کې ټولو ډکشنریو کې د عربي ژبې چې څونه د لغت کتابونه په دې ټولو کې مشترکه معنا ده طریقه د ملت معنا ده طریقه حتی تتبع ملتهم یعنی طریقتهم د دوی طریقه د دوی طریقه په هر زمانه کې د دوی دین ده مخکې دین مسیحیت اوس دین دیموکراسي ده مخکې دین يهودیت اوس دین لیبرالیزم ده مخکې دین یو بل یو بل ډول دین اوس دین د د خواهشاتو عبادت کول دي هغه خپل فرهنګ ده شاکم ته دوی اوس نړیوال فرهنګ ورته وایي نړیوال اخلاق ورته وایي دیموکراسي ورته وایي تمدن ورته وایي ترقي ورته وایي لیبرالیزم ورته وایي ازادي ګرایي ورته وایي انسانیت یا هیومنزم ورته وایي دا شیان نن د دوی دین دي په هر زمانه کې چې څه شي دوی ټینګ نیولي په کومه طریقه روان دي امغه ته به دوی مسلمانان ور بولي نن دوی موږ ته دا نه وایي چې تاسو مسیحیت ومنئ نن موږ ته دیموکراسي ومنئ دا چې موږ ته راغلي دي څه ډیر راته یادې مسیحیت راته یادې کې دیموکراسي دیموکراسي راته یادې ولی ځکه د نن د دوی ملت څه شي ده دیموکراسي ده دا د قران اعجاز ده چې د هر زمانه لپاره تازه ده سبا ورځ به د دوی ملت یو بل شي بل نوم به پیخي بیا به موږ دیموکراسي تم نه وربولي هغه بل شي ته به موږ وربولي بیا اماغه د دوی ملت ته د دوی دین ده پرون په مسیحیت دوی ټینګ ولاړو مسیحیت ته وربللو يهودانو يهودیت ته وربللو بل ورځ به بل بل شي ټینګ کړي اماغه ته به موږ وربلي حتى تتبع ملتهم حتى تتبع طريقتهم دا معنی د دوی طریقې ته به هم وربولي نن دوی غواړي چې د موږ د لباس د موږ د شکل د موږ د صورت د حتی د موږ د ګیرو شکل هم د دوی په شکل باندې وي دا اوس دواړه هندوان چې ولاړ دي دغه ته انتخابات دواړو ګیري فرانسویانو په ډول باندې جوړې کړي فرانچ کټ چې ورته وایي متوجه یاستې عکسونه ته کنه دواړو د مخونو خریلې دي ګیرې لنډې کړې دي او ځانونه د فرانسویانو غوندې غربیانو غوندې برابر کړي دي د مسلمان نه دغه شکل دي حتی په شکل کې هم ځانونه د دوی په شکل باندې کړي نورونو اصلي هدف د کافرانو دا ده چې موږ له دین نه واړی چې موږ خدا نه خواسته له دین نه واوښتو الله دې نه کوي بیا د موږ مال د موږ ځمکې د موږ ازادۍ د موږ حکومتونه د ارڅ بیا د دوی دی به جګړې به جنگ به مشکلات بیا د دوی دي به مشکلاتو دي دوی دي نو دوی اوس خپل ټول ترکیز خپل ټول ټینګار او اصرار په څه شي کوي په دې کوي چې د څو شاړ شړل چې د دنیا یې پرېخه ده د سنگرونو لارې نیولې ده د جهادونو لارې نیولې ده د قربانۍ لارې نیولې ده چې دغه لمخې لري کې یا چې په هر طریقه یې چې قانع کی چې دا لار پرېګ دی راځي د نعمتونو لارې ته د خوندونو لارې ته د لوبو لارې ته تاسو متوجه یاست دا ګوري اوس په افغانستان کې چې دوی راغلل وای کتل چې ځوانان سنگرونه ته وتل جهادونه ته وتل د پانتونون ځانانو په هنتونونه په نیمای کې ورته پرې خو د ایمان نه دی دفاع لارې ته راوتل د مدرسې طالبانو کتابونه ټپ کړ ورته پرې خو د راوتل سنگرونه د شهادت او د قربانۍ ډګر ته راوتل د مکتبونو ځوانانو مکتبونه ورته نیمګړي پرې خو دل خزي قرباني ته استشهادي ته آماده شوي پیغله ورته آماده شوي دا خلک د غربیان دا وویریدل چې که دا ځوانان د دې ملت ولس ولس او د دې ولس ځوانان دا موږ په نورو شیانو مشغول نکو دا پرون وسل یو نیم سل دی به بل ورځ ویل یو نیم سل موږ ټول وژل بل ورځ ویل نه دا 200 کسان دی اول کلو کې به قرضې ویل 200 کسان دی به ویل دا 200 موږ وژل به ویل 200 دی اوس ټول غرب ماته وخړه د دوه ځوانان امریکا د لا تختی اړې خوشې کړې اروپا وخت خوشې کړې دي فرانسویان وخت لاړه استرلیان وخت لاړه کاناډایان د ټول نه مخکې لاړل وتښتیدل 2011 کال کې لاړل وتښتیدل دا نور لګیا دی یو بل پسې کړي باري دا څه خدای جاتی نه دی روان دا دی وینو سیلاب پسې واخیستل دغه ځوانانو قرباني پسې واخیستل دغه مظلومانو آهونو پسې واخیستل دغه میندو چې غوزاري پسې واخیستل چې الله تبارک وتعالى چې زوی به ټوټه ټوټه شوی وو او دې ته به لا مړی نه ور معلوم شي کم ځای کې دا وکچیر ته خښ شو د هغه هونه او غزاري الله تقبل شوی دي ان شاء الله هغه په واخستل نو دوی دینه په ویره کې دي چې د ځوانان دي مجاهدین شي نو به څه چل وکړه لوی فتنه د کرکټ شروع کړي اوس په افغانستان کې تر ټولو مشغول کن لوبه او مشغول کن مصروفیت څه شي ده کرکټ یوازې په افغانستان کې نه په دې شاوخوا ټوله سیمه کې کرکټ کرکټ کرکټ دې ته وایي دا تلان دي که هغه تلان دي چې د ازادۍ نه دفاع کوي هغه تلان دي چې قران نه دفاع کوي هغه تلان دي چې خپل سینې د دښمن ګولې ته سپر کړي دي هغه تلان دي چې په قران باندې سر ور کوي هغه تلان دي چې د نعمتونو ژوند پرې ښه ده او د زحمتونو د تکالیفو د زندانونو ژوند تیر کړي هغه اتلان دي خو د لډمانو نه راته اتلان جوړ کړي له سندرغاړو نه راته اتلان جوړ کړي له کرکټیانو نه راته اتلان جوړ کړي دي په دې کرکټ باندې د افغانستان د خلکو ملیونونه ساعت وخت دوی قتل کوي واژه په دې کرکټ باندې الکان ځوانان د تعلیم نه پاتې شو د مکتب نه پاتې شو د مکتب سویه راټیټه شو د لیکنې سویه راټیټه شو ځکه کرکټ داسې یو لوبه نه ده چې هغه د لس دقیقې پنځلس دقیقې شل دقیقې دی بیا دی نه دا یو دایمي نفسیاتي مرض ده یو رواني مرض ده چې نه په خوب کې پرې نه په ورځ کې نه په ویښه نه په نه په خوب کې هیڅ شبه دی هغه څو باړه به ورسره نه یو دوی چې په لار وځي اسې به لاس ته وایو ملاقونه به وایي تاسو به لیدلی وزارت ورته جوړ کړی وزارت ورته جوړ کړی ریاست ورته جوړ کړی وزیران ټول ورته متوجي دم دي تر رادیوګانې دم دي لپاره مسخرې کړې دي ولی ځوانان چې اوس ګوري چیرته د کرکټ ټورنمنټونه دي چیرته مسابقې دي چیرته لیګونه دي چیرته ګراوندونه دي چیرته لوبي دي هر یو کوشش کوي چې زه د فلاني غونډه شم چې به خارج ته لاړ شم تعلیم پاتې پوهنتون پاتې زراعت پاتې کار پاتې ادیب له دادا سره په داسې یوه کوټنۍ کې اوسیږي چې غوا به مالته ور سره تړلې اور به مالته ور کې بلې څاڅي به هم اماغه او هغه به هم یو بل چا په خیرات ور کړی زوی به کوشش کوي چې کرکټا شي د اقتصاد غم نشته د تعلیم غم نشته د زراعت غم نشته د بیا ودانۍ غم نشته د ټول کلی خلک به پیسې را بډوهي په وبو کې به د کلي مخکې به ویاله تیریږي په هغه کې به په اوبو کې ګډیږي او که یو ورځ کار وکړي په دې باندې خپل کلی نه پل جوړو د خپل کلی وسایل نه پل جوړول ټول به وچ تیریږي را تیریږي په باندې خو غزوانان په ساعتونو په سلګونو په زرګونو ساعت وخت په کرکټ مصرفي خو د کلی په خدمت کې به نه مصرفي تاسو چیرته د کرکټیان لیدلی چې ورځ راغلی د جماعت خدمت یې کړی د کرکټیان تاسو لیدلی چې کوم راغلی د مکتب خدمت یې کړی د کرکټیان تاسو لیدلی کوم ورځ چې ویلي راځي موږ ار یو د کلی الکان د وړ ماشومان د ابتدایي الکان دوه ته سبق وایي ریاضي ورخي فزیک ورخي کیمیا ورخي یو بل شی ورخي دا کله کړی دي دی کله کلی چې راځي مونږ د کرکټ اتحاد دی او په دغه کلی کې یو کونډه ده هغه به سرپرست ده یتیمان ور په غاړه دی ورته راځي جمعات نه خکینی سوال کوي راځي ورځ به دته چنده راټولو کې سرپرستی به وکړو دا کله کړی دي اهوا او هوسونه په سر روان دي دی ولس ځوانان لوي مخه په کرکټ مصرف کړی دي یې په فوتبال باندې مصرف کړی ولی هغه واړي چې دوی په کرکټ مصرف کړي د سوچ په راکټ مصرف نشي د دې ذهن ته کرکټ ورولي د دوی ذهن ته ټول ورځ لهو لعب ورولي ترڅو چې اصلي اهداف ورنه پاتې شي دوی غواړي چې منګه د خپل اولویاتو نه د خپل عقیدې نه د خپل فکر نه د خپل جهاد نه د خپل ازادۍ نه به خبره پاتې شو دوی خپل پوځیان، خپل ځوانان، خپلې پیغلې د امریکا نه، د کاناډا نه، د استرالیا نه، د فرانسې نه، د هسپانیا نه له خپل میندو نه، له خپل اولادونو نه، له خپل کورونو نه، له خپل مرفه زندګۍ نه را بیلوي، عسکري یونیفورم د ریشي په ورته ور پغاړه کوي او بیا یې راولي دلته د منګ په غرونو کې په منګ په سمڅو په ګارو په ځنګلو کې را پسې ګرځي. خو د منګ ځوانانو ته وایي ټوپک پرې ده. سوله ییزه مبارزه ده کرکټ ده دیموکراسي ده ازادي ده لیبرالیزم ده اتحادیه ده مدني ټولنه ده خپل عسکري ټولنه تمویلوي جوړوي خپل ځوانانو ته تیاری او وسایل عسکري وسایل ورخي چې راشي په تور شپه کې په تور تیاره کې په تور اسمڅه کې من من په راشي الته منګه ووجني منګه شهیدان کی منګه کورونه پایمال کی دي منګه مېندې په سپیو باندې وداړي خو د منګه بچان ته بیا وایي وای کرکټ وکوي راکټ مکوي د منګه له نصابونو نه بیا د جهاد ټکی حذفي د منګه له نصابونو نه د کلاشنکوف عکس حذفي خپل اټوم بم جوړي چې نړۍ یو خړی نه کی په یو ګړز باندې خپل داسې بم جوړي چې په یو ورځ باندې په یو ګړز باندې یو لک انسانان وژني لکه په جاپان کې چې وژني په یو لحظه کې داسې اور راغورځي چې سندونه وچي مونږ ته بیا وایي کلاشینکوف مزده کوي او په کلاشینکوف کوو څه څوک په وژنو نه په اوس حالاتو کې مونږ له دې د اقدامي جهاد په مرحله کې نه یو به یوازې خپل کور په باندې ساتو یوازې د خپل خزي ابرو عزت په باندې ساتو یوازې خپل ناموس په باندې ساتو یوازې خپل ځان په دفاع کوو وې دام مکوي من ته وایي د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د خالد رضی الله عنه د بلال رضی الله عنه د حمزه رضی الله عنه د دې په لار مزه مونږ ته وایي د ګاندی په لار باندې لاړ شي سولیزه مبارزه غوړه کی مونږ ته وایي د غفار خان په لار باندې لاړ شي سولیزه مبارزه ده مونږ ته وایي د نلسن منډیلا لار غوړه کی بس دایره تر مخ کې کړه منډیلا ده هله منډیلا ده هله ګاندی ده هله غفار خان ده هله فلانه دا له سولې زمو مبارزه د عدم تشدد ده بدبختانو دوی ته عدم تشدد ورزکه چې د موږ پسې ټانګونه په کشته کې راپسې راوړي په تیارو کې زړن ټانګونه راپسې راوړي د سه تیارې راپسې راوړي چې هغه یو یو کله په یو ځل باندې بمباري ټول ختمي دوی ته د عدم تشدد مبارزه ورزده کوي موږ ته چې د عدم تشدد مبارزه ورزده کوي دوی ته د عدم تشدد مبارزه ورزده کوي چې د موږ مساجد را پرې دي د موږ اقصا را پرې دي د موږ فلسطین را پرې دي د موږ حرم په امان شي د موږ ساجد په اته اسانه سجده وکول شي د موږ راکې په اسانه رکوع وکول شي د موږ خطیب خپل ولست خپل خلکو ته د دین پیغام او خپل هغه مسؤلیت ورته ادا کړی شي د ما مولا خبره منې کوي د ده پادری له کاناډا او له امریکا او له استرلیان راځي دلته راته چرچ جوړوي او بیا دلته خلکو ته پښتو فارسی باندې ترجمه شوی انجیل توضیح کوي ورونو لوی فتنه ده او دا فتنه لمنګ نه هر اړخیزه مبارزه غواړي جنګ هم رانه غواړي ماین هم رانه غواړي توپ زده کول هم غواړي ټانک زده کول هم غواړي قرباني هم رانه غواړي استشهادي هم رانه غواړي خو د دې ترڅنګ قلم هم رانه غواړي فکر هم رانه غواړي کتاب هم رانه غواړي مطالعه هم رانه غواړي وعظ هم رانه غواړي ارشاد او دعوت هم رانه غواړي تربیه هم رانه غواړي د کورونو د نسلونو د خويندو د ورونو د کشرانو روزل دا هم رانه غواړي مکتب جوړول هم رانه غواړي مدرسه جوړول هم رانه غواړي مجله چاپول هم رانه غواړي انټرنیټ کې لیکل هم رانه غواړي ویب سایټ مشغولول هم رانه غواړي فیسبوک کې کار هم رانه غواړي په ټویټر کې کار هم رانه غواړي خطابي مسابقه هم رانه غواړي شعر هم رانه غواړي نثر هم رانه غواړي لنډه کیسه هم رانه غواړي خاطره هم رانه غواړي د د ولس او د امت د روزلو لپاره یو هررخیز تربیوي کار رانه غواړي او دا په خوبونو بیا نه کیږي دا په دې نه کیږي چې وخت ضایع کوي دا په دې نه کیږي چې وې زه په دې نه پیږي چې نه پیږي نن باندې پیږي سبا خو پوښ ما پرونه یو چاته دا مثال وایي استاد د پوهنتون استاد دی تکړه استاد دی خو با استعداد سړی دی په خارج کې تحصیلات کړی دي مسلمان دی عالم دی دینی عالم دی ما ورته ویل استاد ته که یو څه ولیکې د دې ولس خلکو ته په یو کال کې خو به یو کتاب ګټه ولیکې دوه کالو کې خو به پنځو کالو کې خو به ولیکې یو لا لږ مصروف من ډیر مصروف من څه سره مصروف وې دا درس تدریس او وظیفه د دې سره مصروف مول ګوره د تا درس تدریس ټول سره جمع کې نو خو سل کسان دي سل کسان به ته وروزي او دا سل کسان بیا چې هغه کار خلک ته راوځي نو یو شل به ته راوځي اشل د کار ته راوځي هغه ته بیا نور خلکو دامونه یې خي څوګي موسسه کې مقرر کی څوګي وزارت کې مقرر کی څوګ ورته یو بل دفتر ورکی څوګي منشي کې څوګي سکرتر کې څوګي سفارت کې مقرر کی چې بیرته جهاد او دعوت صف ته پاتې کیږي نو ټول دوه درې نه پاتې شوی دي سلونه نو وای څه وکړم ما ویل داسې چل وکړه چې په هر هغه موضوع چې تا ته مهمه ښکاري او تې کولی شي یو څه قلم پې وښورې او کتاب یو شی ورباندې ولیکه وایي مصروفیتونه مې ډېر دي څه ویلي مصروفیتونه مې ډېر دي نو ما ورته ویلې زه به تا ته یوازې د یو عالم قصه درته وکوم ما هم اول همداسې ګڼله چې مصروفیتونه ډېر دي او څه لیکلی نه شم څه لوستلی نه شم بیا مو له یو عالم هغه ماته ویلي چې دغه خبرې چې خلکو ته په خوله باندې کوي شفاهي که دغه لیکلې وکړي خلکو ته به یو څه پاتې شي ما ویل چې زه مصروفیتونه لرم دا هغه ده نو بیا ماته هغه عالم ویلي وایي ته په ټوله ورځ کې یو حرف لیک یو یو کلمه لیکلی شي یو لفظ څلور ساعته کې یو لفظ لیکلی شم او له وي سبا ته بیا یو لفظ لیکلی شم او له سبا ته لیکلی شم وي په هر ورځ کې یو لفظ لیکلی شي دونه وخت پیدا کوي یعنی یو ثانیه دوه ثانیه وخت چې ته یو لفظ په ولیکې موله وي چې ته یو ثانیه یا دوه ثانیه وخت بچت کې یو یو لفظ باندې ولیکې نو د هفته په اخر کې به تاسو لفظ لیکلی موله و لفظ وي دا دی و لفظونو شتون دا خشو کغه نشتونی خو تاسو راته وای شتون یې خش کوم چې ومه لیکل ولفظ خو موجود شو یو جمله خو شو اوس د یوې جملې شتون خشو کنه شتون یې شتون یې خشو چې بل هفته کې بل جمله ورسره ولیکم چې یوازې په 40 ساعتو کې 2 ثانیې وخت ځان ته پیدا کم نو بیا به یو بل جمله شي د ټول عمر د جمله چې را جوړ کې زر جملې خو به ته جوړ شي چې ته مړ شي او زر جملې علم درنه بیرته پاتې دا به کوي کېد چې درنه پاتې نه ټول علم د قبر ته وړي ځان سره دا به نو بیا ورته ویل استاد ته په ورځ کې خو به نیمه صفحه لیکل شي کنه نیمه صفحه ورځ کې ته نیمه صفحه ولیکې په هفته کې ته درې څلور صفحې شی لیکې او بیا د هر نیمه صفحه د شولې تا دا نور لیکنې ته هڅوي په دې ترتیب بل ورځ به ګوري چې کتاب بدلی کړي بل ورځ ګوري چې مهمه موضوع باندې بحث کړي تحقیق بدلی کړي د دښمن دی توتیه جواب به دی ویلې د دښمن یو توتیه به دی افشا کړي ځوانان به دی پوه کړي خپل نوی نسل ته به دی ولر خو نه ترتیب کړي نو دا جهاد موږ او تاسو نه هر اړخیز کار غواړي یوازې ډزې رانه نه غواړي یو ورځ به داسې راشي چې ډزو ته به ضرورت نه اوس دښمن مات د تختی خپل کډې ټولې لګې دی باري په افغانستان کې امریکایانو د خپل 800 نظامی اډونه 255 نظامی اډې تړلې دي 15 نظامی اډې پاتې هغه د څو محدودو شپو ورځو لپاره بل ورځ په قرغیزستان کې نیمانا سوا یړه وتړل بندیان امرا خوشی کړ دی وتلو هغه اعلان کړ خدا په دې معنی نه چې دوی د موږ په خلاف جنگ دري نه دوی جنگ د تغییر ور کوي د جنگ شکل بدلوي نظامی جنګ به په فکری جنګ بدلوي او د دې دلیل یې دا ده چې د امریکا حکومت د راتلونکي کال لپاره یعنی د 2015 کال لپاره د جنگ لپاره یوازې نه اویا میلیونه ډالر بودیجه کانګرس ته وړاندې کړې ده چې منزور یې کړي څونه نه اویا میلیونه چې په دې کې به د امریکا خپل مصارف هم موجود وي د افغانستان د ګډاګي حکومت ته هم پیسې به کې شامل وي دا ټول نه هوی میلیونه ډالر او د غیر جنگي مصارف لپاره د تعلیمي فکری سیاسي مؤسساتي د نور مصارف لپاره څونه ډالر بودیجه وړاندې کړي کانګرس ته 2000 او 600 میلیونه ډالر د غیر جنگي فعالیتونو لپاره 2000 او 600 میلیونه ډالر او د جنگ لپاره نه هاوی میلیونه ډالر نو تاسو وایي دوی جنگ درې کې د جنگ شکل بدلی د جنگ شکل بدلی دځي بنئ ټانک بنئ بمبار بنئ ډرون بنئ طیاره بنئ کمین بنئ خو کور په کور به کمین وي په هر کور کې به بچی ته علیده کمین نیولې لور ته علیده کمین نیولې د تلویزیون لارې به کمین وي د مجلې لارې به کمین وي د ډرامې لارې به کمین وي د موسیقۍ لارې به کمین وي د موسسې له لارې به کمین وي د همبستګۍ له لارې به کمین وي د اخلاقو د اورفسا فاسدولو له لارې به کمین وي د ملا او د عامي او د پیرو د اخیستلو خریداري له لارې به کمین وي دوی ته به پیسې ورکوي دا به خریداري کوي وي دا لیونیان کې نه وي دوی ته وایي چې دا د کولو کار نه ده دوی پسې خوله خلاصه کوي چکچکې پسې وکوي تبلیغات پسې وکوي خلک ترې راواړوي د دې مجاهدینو نه ورته ووایي چې دا وطن ورانوي دا په دې طریقه باندې به دوی د موږ په خلاف خپل جنگ ته دوام ورکړي او خپل طریقې ته به موږ را بولی ګوري جنگ کې دوی ناکام شو ځکه درې چې خپې چې یو کار نه کیږي نو بیا لیونی دي چې هغه ته به اړم وي اوس به په هغه کار غور کوي چې هغه کیږي تاسو ووایه چې دوی د جنگ لاره نه ډیر ځوانان لمنګ واړول په تیرو ډیر لسو کلونو کې او کې د نورو برنامو لاره د تعلیم لاره د فرهنګ لاره د رادیوګانو لاره د اخبارونو لاره د تلویزیونونو لاره یو اتیا تلویزیونونه په افغانستان کې فعال کړي دي یو اتیا تلویزیوني سټیشنونه دوی ته د خرچي ورکوي مصارف ورکوي یو سل او اویا رادیوګان یې فعال کړي دي اف ام او نور دي میډیم موج رادیوګانې څونه پوهنتونونه جوړ کړل نوي څونه شخصي مکاتب جوړ کړل څونه کتابونه چاپ کړل څونه د قصو کتابونه د موسیقۍ لپاره څونه وختونه پر رادیوګانو کې ورکړ نیم نیم سات خبري رادیوګانې وي د بي بي سي او د امریکا غږ هغه څلور ساعته کړی یوازې د موسیقۍ لپاره څو څو ساعته وخت پکې ورکړی او بیا د هغه هرزګوي او د ځوانانو او د نجونو یو د بل باندې د ګرمولو او د اخلاقی فساد د رامنځته کولو لپاره چې دوی کوم اف ام رادیوګان او کوم د ځوانانو د الکانو د نجونو ترمنځ د مکالمې دی د نمبرونو تبادله ده او قصې دی او سلامونه لیګل دی او تاسو خفه مو زاره مې در پسو چاو د لیونی شوم لیونی شوم ته چیرې په سهار کې بیا خاص د نجونو لپاره پروګرام جوړ کړی چې په دې کې به غټانیم نه غږیږي مشرانه خزي او نارینه به بيخي نه غږیږي یو دی ډیوه رادیو په نامه باندې ډیوه رادیو دی دی خاص نجونې غږی ټلیفون ته څنګه یې چې کوي چې د پخ کړي چې وخت اس کې نه وخت اس کې کم رنگ د خوخه د جامې د څنګه خوخه انډیوالانه دي څوک دي کمنډیوال خو به پکې نه بیا هغه ورته وخاندي دا ورته په دې طریقه باندې دی ولس اخلاق فاسد دی نن په خبرو راولي بل ورځ چا سره آشنا کی بل ورځ په فساد کې اخته نورونو د کار د جهاد لمنګو تاسو نه د قتال ترڅنګ د قربانۍ او د شهادتونو ترڅنګ علم هم را نه غواړي مطالعه هم را نه غواړي او په دې طریقه باندې به موږ تاسو بیا کولای شو چې د خپل نسلونه خپل ځوانان خپل راتلونکي بچیان ورونه خپل ولس دا د دوی د فتنونه په امان کې کو کچیرته داسې ونه کو نو بیا به موږ تاسو په خپل کور کلی کې یوازې پاتې کیږو بیا به خلک لیونیان بو بولي بیا به خلک د غرونو خلک بولي خلک به له تمدن نه بیرته پاتې بولي خلک به بې سواده بولي خلک به یوازې قاتلان بولي په داسې حال کې موږ د الله په خاطر راوتلی او د خپل ځواني به د الله د دین لپاره قرباني کوو په نیک نیت به راوتلی په نیک لار به روان دا خپل خلک به راپوري خندولي خپل خلک به راته په مقابل کې راپورته کړي د دغه د دغه درسونو په سلسله کې مولا صاحب خو تاسو ته مسلسل درسونه لري الحمدلله د شرعي دورې زه غواړم دغه موضوع چې تاسو سره مې مطرح کړه دغه یوازې د فکری موضوعاتو په اړه باندې یو دوه درې موضوعګانې تاسو سره ان شاء الله په راتلونکو څو ورځو کې شریکوم یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې سیاسي او فکری جریانونه څه شي دي تاسو ترڅو خپل ولس ونه پیژنئ خپل خلک ونه پیژنئ په خپل وطن کې مخالف او موافق ونه پیژنئ خپل کافر او خپل منافق او خپل مؤمن او مخلص ونه پیژنئ تاسو آگاهانه جهاد او مبارزه نشئ کولای تاسو ته به دوست به درته دښمن کاری دښمن به ځان درته دوست کړی دښمن به درته درې شو باسي سپینې جامې به واغوندي عسکري خولۍ به ښکته کړي سپینه پګړۍ به ووهي ګیره به په شامپو پرېمځي بیا به را روان بیا به یې اجمولي صاحب بولي دښمن به درته خپل شکل او قیافه بدله کړي راځي دښمن د دخ... دغه د عقاید او نظریات او د افکارو په عینه کې وپیژنو د ده عقاید څه شي دي نظریات څه شي دي لکه مې سرچینه اخیسته کوم مراحل باندې تیر شوی او دا اوس د اسلام په اړه موقف څه شي ده د جهاد په اړه موقف څه شي ده د کفر سره د مخالفت په اړه موقف څه شي ده د چا سره درېږي په صف کې د افغانستان فکری جریانونه په دې باندې به ان شاء الله خبره در سره وکوم په دې کې کمونستان څوک و څنګه راغلل په دې وطن باندې څه وکړه څونه خلک ووجل ولی ووجل د هجرت څنګه را میدان را مخته شو مجاهدین څنګه راغلل دا وطن ولی کڼواله شو چا کڼواله ک او بیا د کمونستانو د دوی عقاید او نظریات څه شي دي افکار څه شي ایدئولوژي څه شي و اوس چیرې دي په کوم شکلونو کې دي یعنی د چپیان یا کمونستان یا د روسانو پلویان چې اوس د غرب په لمن کې ځان ورغورځولې دا به وپیژنو او بل بل نقطه پکې د پخوانی جهاد جهادي تنظیمونه چې د روسانو په مقابل کې کم جهادي تنظیمونه یا جهادي تشکلات را میدان ته شوي وو په هغه څه وشو کومه سلاړه ولې د غرب تر سوري لاندې د غرب په صف کې د صلیب تر سوري لاندې ودرېدل ولې د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې سنگر ونیو ولې خپل تنظیمونه خپل جبهات خپل احزاب خپل افراد خپل وسلې خپل اقتصاد د ارڅ د يرغلګرو په خدمت کې کړل ولې لمنګ نه پردي شو کوم اسباب او عوامل وو چې دی رانه پردي شو اسنه چې سبا ورځ منګه په دې لار باندې لاړ شو خدا نه خاصه منګه خراب شو درېمه نقطه پکې اول پکې د کمونستانو چې د بلا شروع له دوی نشوي بیا د جهادي تنظیمونو څنګه منځ ته راغله څه یې وکړه ښې او بدې کارنامې څه شی وي په کومه لاړل د هغوی په اړه د موږ دریځ او موقف باید څه شی وي درېمه نقطه پکې دا ده چې د طالبانو تحریک څنګه را پیدا شو څنګه یې نړۍ د یوې نوې پدیدې سره مخ کړه یو نوې تاریخي سیاسي فکری عقایدي نظامی تجربه نړۍ ته رامنځته کړه څنګه په خپل عقاید او افکار باندې د وفاداری سوګند سوګند وفادار پاتې شو څنګه د امریکا په مقابل کې د ټول غرب په مقابل کې په خالی لاسونو په خالی سینو باندې سینې ورته سپر کړې ودرېدل چا سره جوړول نه کول څنګه انشعابات او انشقاقات ورکران غلولې عقاید او نظریات او افکار څه شي دي خې نقطې څه شي دي کمزورتیاوې څه شي دي په دې به سره وغږیږو کمزورتیاوې څه شي دي څه وکړو کمزورتیاوې څنګه جبیره کو او د راتلونکي لپاره موږ خپل دوست او دښمن څنګه تعین کو چا سره دوستی وکړو چا سره دښمنی وکړو دا او څلورم ټکی پکې په دې فکری جریانونو کې د غرب نه راغلي خلک د دیموکراتانو او لیبرالانو د شزان مترقي خلک بولي د غرب ملګری چې څوک په حکومت کې راغلي څوک په مؤسساتو کې راغلي دي څوک د ترجمانانو په حیثیت راغلي دي دغه چې د عام خلک سکشویان بولي د سکشویان دا څوک دي ولې تللی وو ولې بیرته راغلل دلته په دې ملت څه وکړه څنګه د پردي راوستل او کور په کور په خلکو باندې وروتپل د خلکو خويندې مندې د خلکو مساجد د خلکو مدارس د خلکو مکاتب دا په باندې بې عزت کړل وې نړول په باندې دوی څه جنایت وکول د دوی سره باید موږ تعامل څه شي وي نو د څلور فکری او سیاسي جریانونه د کمونستانو د یو د پخوانیو جهادي تنظیمونو د دوه او د طالبانو د درې او د غربګرایانو د څلور په دې څلور نقطو باندې ان شاء الله یو درس به وي یعنی یو موضوع به دا وي کدا په یو درس کې خلاصه شو په دوو کې په دریو کې په هر څو کې شو کوشش وکړو چې مختصری کو د افغانستان فکری او سیاسي جریانونه دا به موږ تاسو یو موضوع دویمه موضوع به وي د موږ تاسو هغه جمهوریت یا دیموکراسي یا لیبرالیزم دا څه شي د دیموکراسي دیموکراسي خلک ډیر وایي په دې انسان پوه کړي دا اوس کفر ده اسلام ده سړی په کافر کیږي مسلمانېږي منافق کیږي په کوم حالت کې په کافر کیږي کوم حالت کې نه په کافر کیږي وې منو ردی کو موقف هم د دې په اړه باندې څه شي لکه مې پیدا شوې ده د دیموکراسي چا جوړه کړې ده حقیقت څه شي ده ارکان څه شي دي عقیده او نظریه څه شي ده الله ته په څه نظر ګوري دین ته په څه نظر ګوري شریعت ته په څه نظر ګوري انسان ته د دیموکراسي په څه نظر ګوري چې تاسو یو دیموکراسي او پیژند دیموکراسان خود به خود پیژنئ اے چې دیموکراسي و پیژند دیموکراتان بیا چې بیخي داسې په احرام کې ځان تاو کی او د حج جامع اغوستي بیا خپل ځان درخې ده بیا درنه نشي پټې ده ځکه چې یو دوه پښتنه ورته وړاندې کړي هغه بیا یا خپل حقیقت در تخکاره کوي یا به ګونګ پاتې کیږي د اسلام خبره بیا نه در سره مني د شریعت خبره نه من نه مني د دیموکراتانو تر ټولو مهمه نه خیدا ده چې شریعت نه مني در سره مسلمان یم اسلام کلمه وایم چې ورته اسلامي نظام او شریعت وینا ده بیرته پات شي دا د وخت نه چلیږي دا د نړۍ د خلکو مشکلات نشي حل کولای شریعت به نه مني د شریعت تنفیذ به در سره نه مني د شریعت لپاره کار کول به در سره نه مني کله چې سپینې جامې واغوندي کله چې ګیره وګدي کله چې پګړې وتړي کله چې مسجد ته راشي اول صف کې کینی سجده وکړي تسبیح په لاس کې ونیسي ځان خپ بزرګ بزرګ کې خو شریعت به نه در سره مني جهاد به نه در سره مني د جهاد په اړه به منفي موقف لري په بلا بلا شکلونو به ځان را مخته کوي نو دیموکراسي په باره کې د غربګرایي په باره کې یا د غرب نه راغلو افکار او نظریات په باره کې چې ټول د دیموکراسي په محور باندې راڅرخي دا به سره وپیژنو دا به دویمه موضوع وي او دریمه موضوع به د افغانستان د اوسنۍ اساسي قانون چې امریکایانو جوړ کړی ده دا به مطالعه کو سره او هغه ټکی به معلوم کو چه کوم پکې کفري ټکي دي او کفري موضوعات پکې دي ځکه دوی دون ډیر کفر ورکه منډلای ده چې سړی ورته حیران شي خو په داسې شکلونو په داسې لفظونو او په داسې تعبیرونو باندې په داسې جملو کې چې عام خلک نه پیپیږي دغه دوه مخکنی موضوعات چې د سیاسي جریانونه او دیموکراسي دا چې او پیژندل بیا د خپل در معلومیږي چې اوس په دغه قانون اساسي کې د کفر ټکی کم دي او د منافقت ټکی کم دی او بیا دا در معلومیږي چې دا اوس اساسي قانون اساسي قانون اسلامي ده کده کفر ده دا ومنو کې ونه منو دا چې چا منل هغه ته د دوست پسترګو وکړو کې د دښمن پسترګو وګورو دا تطبیقېدل ته پریدو کدا نظام بيخي لمنځه وویسو په دې باندې بیا شرعي خبره کوو د دین پر اړه کې دي اسلام مسلمانانو د اسلامي عقایدو پر اړه کې دي قران او د حدیث او د فهم سلف په پرانا کې دی باندې به ان شاء الله خبره کوم مختصرا نو دا درې موضوعات تاسو دي چې ما تاسو په خدمت کې سره په ذهن کې نیولې دي دا به سره په شریکه باندې وایو او کوشش وکړو چې دا درس دې ما یو طرفه نه وي یک طرفه جاده نه چې زه وایم او تاسو وګنی ولای نه د درس په جریان کې به تاسو وګنی ولای بیا به یو وخت یو برخه وخت زه تاسو در کوم د درس په اخر کې تاسو به پوښتنه کوئ په ارڅ چې نه یاستئ پوه شئ هغه به بیا سره یادوي هغه به کې دي شي د اعتراض په شکل کې وي کې دي شي د انتقاد په شکل کې وي کې دي شي د پښتنې په شکل کې دي شي د اضافي په شکل کې یو شی تاسو در معلومي هغه په دې درس کې ور شریک کې ور اضافه کې خپل معلومات لمن سره ملګري کې نو آزاد فضا به یو طرفه درس بنئ چې بس لوي خونه معلومات راځي او تا ورته وګنی ولینه دا به بیا ان شاء الله هم به زه درته وڅوایم او هم به درس په اخر کې تاسو سره پوښتنې موجود وي تشویشونه در سره موجود وي اشتباهات موجود وي وسوسې موجود وي د خلکو ویناوي او د خلکو په دې باره کې د شک اچولو تاثیرات وي دا به ان شاء الله سره شریکو او ټول په شریک سره کوشش کوو چې دې جواب وایو نو راتلونکي درسونه به ان شاء الله د موږ تاسو په دغه درې موضوعات باندې یو د افغانستان سیاسي جریانونه سیاسي او فکری جریانونه چې دا و پیژنو نو دوست دښمن به معلوم شي په هغه خلک چې د موږ ورونه دی ورانه بیلارې شوی دغه د راګرځولو احساس به راکې ژوندای شي که دوی بلا ووهل د کفر په صف کې ودرېدل پلرونه په ډالرو باندې ایمان خرج کړ اولادونه خو نه دي کافر شوي اولادونه به راخپل کو بچیان به راخپل کو ورونه به راخپل کو نوې نسل به راخپل کو هغه ته په ځلونو کې ځای ورکو هغه بل لاس ونی سول د خټو به راو باسو ځان سره کتاب بلاس کې ورکو مجله بلاس کې ورکو اخبار بلاس کې ورکو الحمد به وروخیو مونږ به وروخیو ورته قبله ته به مخامخ کو پلرونه به بلار شوی اولادونه خو بنی او کداغه سی پری دو بیا بیا خو به د نسل در نسل هم داسې په بل چا په روان وي د دعوت مسؤلیت به دوی په حق کې ادا کو ټول کافر شوی نه دي ټول مرتد شوی نه دي ټول د افغانستان خلک مطلق اکثریت هم شعوري مسلمانان دي او هم فطري مسلمانان دي بس کله نه کله په فتنه کې واقع شي یا پوش یا پونش یا موضوع ورته د کفر او اسلام موضوع نه ښکاري ماز یا یو رواجی موضوع ورته ښکاري یا فیشنی موضوع ورته ښکاري یا سیاسي موقفګيري ورته ښکاري یا د چا سره په ضد او مخالفت کې راغلي بس وای چې ته مانه منې زه مولا که تا سره ودرېږم ورځه ما ته بل ځای کې درېږم نو دا مشکلات په دې بسره پوه شو چې سیاسي او فکري جریانونه وپېژنو کمونستان وپېژنو د وی جنایات وپېژنو پخواني تنظیمونه وپېژنو د وی ښېګڼې وپېژنو د وی اشتباهات وپېژنو په کم کې چې د دعا مستحق دی په کې دعا ورته وکړو خیروسی ورته وایو شکریا ادا کو په کم کې چې خوېدلې دی غنه برات اعلان کوو چې نه دا کار دی کول نه ده په دې کې د سره نه یو که دوی بې لارې شوي پاتې شوني یې تېنه متاثرین خلک یې د دوی سره زړه نږدې کو زړه ته را نږدې کو خبره ورسره شریکه کو ځکه دا کاروان اوس موږ تاسو ته را پاتې ده الحمدلله په دې کاروان کې تاسو یاستئ شعوري سپایان تاسو یاستئ مجاهدین تاسو یاستئ مصالح تاسو یاستئ د قربانۍ والا خلک هم د تاسو یاستئ ځانونه یوازې د ټوپک او د راکټ او د منډې او د کمین خلک مګنئ دا به څه فائدہ وکړي چې یو پنځه کافران مړ کې مړ کې لس کافران مړه کې خو د کلی دي زر کسان درنه پردي شوي بې لارې شي دا به څه فایده وکړي چې یو پوسټه فتح کی خو یو کله له لاسه ورکي یو ولایت له لاسه ورکي دا به څه خوند وکړي چې ته یو مؤسسه بند کی خو یو قوم درنه پردی شي د بل چا پس روان شي ملیشه شي دا ټول مهمه نقطې دي په دې باندې بس رغور کو ځان ورته آماده کو مطالبه ورته کو درس ورته کو او دی الله نه به توفیق غوړور وخت به الله تزاری کو الله ته وژاړو چې الله ته په موږ باندې کرم وکړي ته موږ په خپل لار کې استعمال کې او ځان ته په کم نظر نه ګوري دا بنوي چې موږ الکان یو موږ کشران یو موږ څه یو موږ به څه وکولای شو صحابه کرام رضی الله عنهم ټول تاسو باندې الکان تاسو خو لخه یاست په یو لحاظ باندې په ګډه ماړه یاست یو په ګډه ماړه نه و تاسو خو اری او څو قسمه جامې لري هغه به شهیدان شو په یو کمپله کې په یو شړې کې به کبي سر ورته پټاو په به لوسې دي کبي په پټول سر به لوسې ده ورته شکل د غنایم او د فتوحات وخرغه نبي به ډک د سترخان ته ناس وجړلې وي وای موږ خپل یاران په داسې حالت کې رخصت شوي چې په ګډه به ماړه نه و تاسو خو په ګډو ماړه یاستئ په جامو پټ یاستئ ځان ته به کم نه ګورئ مطالعه کول شي په انټرنیټ پیږئ په په کمپیوټر باندې پیږئ په مکتبونو کې یاستئ په لیسو کې یاستئ کتابونه خ ډیر دي مجلې خ ډیر دي کتابخانه خ ډیر دي په مفته باندې لزر شل زره کتابه په خپل هارد ډیسک کې اچول شي په مفته باندې په 10 روپۍ باندې په یو سیډیو کې په زرګونو کتابونه دي اچول شي ډیر شان داسې دي چې په انګریزي کې پیدا کې نه پی پیږي فورا لغزه کاپی کې په بل خانه کې ورواچوه د پسانیو کې درته فارسی کې راوباسي اتومات ترجمه کوي درته په ګوګل او په دې نور شیانو کې په دې انټرنیټ کې د کافر په مضمون ما چې په یو ټکی هم پوښتې نه راوړ کاپی کې دې ته ورواچوه بیرته د فارسی کې راوباسي بیرته په عربي کې درته راوباسي علم اسانه شوی ده علم خواته هم توجه کو د قتال خواته هم توجه کو جهاد خواته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابان هم دغه سي خلکو هم به قتال او جهاد کاو او هم به مساجد آبادول هم به دعوت کاو هم به ولسونه مسلمانول هم به نسلونه په ځان پس روانول ځان ته په کم نظر باندې نه ګوري تاسو د کار خلک یاستئ ځوانان یاستئ همت لرئ او د عقیده په بنیاد باندې راغلي یاستئ راوتلی یاستئ او د الله فضل او کرم دی مخکې خو به داسې و چې تاسو غوندې ځوانان به یو د درې څلور یا پنځه کاله مخکې په پټه به تښتېدل اوس چې اکثره وینم هر چې چاته مور مور پلار دعا کړې ده چاته مور اجازه کړې چاته پلار اجازه کړې چاته پسې کرایم ور کړې ده چې زازو یې لاړ شي جهاد زده که زازو یې لاړ شي دین نه دفاع وکوه ځکه دا شعور په خلکو کې عام شو دا لار ورته د حق لار ښکاره شوه په کوم کورنۍ کې مجاهدین پیدا شو دغه کورنۍ اخلاق خښوه هغه کورنۍ کوم کورنۍ کې شهیدان وشو هغه کورنۍ ته خلکو په درنښت وکتل خلکو عزت وکاو نو خلکو ته د لاره سم لاره ښکاری ډیر خلک په تاسو کې د دې پلانونه را لګیلي دي ډیر داسې چې ورونه را لګیلي ډیر داسې چې مور پلار قانع کړی دي دوی ته اخیستي دراغلي دي نو تاسو د کار خلک یاستئ خو د کار استعداد په ځان کې پیدا کړئ تاسو د شعور او د احساس خلک یاستئ دغه شعور او احساس نور ته ورنقل کړئ نن لس کسان یاستئ خو یو کوشش وکوي چې تاسو ډیر کسان شئ یو میاش بعد یو کال بعد 200 شئ 300 شئ 1500 شئ نو ځان ته په کم نظر نه ګوري خپل کوششونه ته هم په کم نظر باندې نه ګوري د قتال په وخت کې به قتال کوي د درس په وخت کې به درس وایي د مطالعې په وخت کې به مطالعه کوي الله ته د نږدې کېدلو کوشش به ډیر کوي د نوافل لارې د ذکر او اذکار لارې د حلال خوړلو لارې نه د خوږې ژبې له لارې نه خلکو سره داسې ژبه باندې غږیږي چې د هغوی زړونه را خپل کړي چې د تاسې اخلاقو نه متاثره شوي چې کاشکې زه دغسې شم کاشکې د ما بچیان د ما ورونه د ما خپلوان دغسې شي نو ستاسې ځان نه الګو نمونه جوړ کړئ خلک به تاسې پسې په خپله راځي د دې صف لارویان به د دې کاروان لارویان به په خپله زیاتېږي